حرم الله عليه الجنة وفي الرواية ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة رواه مسلم د معقل رضی الله عنه نه روایت دی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ارویدلی چې فرمایلی ما من عبد نشته داسې بنده یسترعی رعیه الله چې ورکوي الله رب العزت دته یو رعیت یموتو او دای بیا مري مړ کیږي یوم یموتو او په کومه ورځ چې دی مړ کیږي وهو غاش لرعیته دا وی دوکه کوونکی فریب ورکوونکی خیانت کوونکی لرعیته خپل رعیت آیت سره الا مګر حرم الله عليه الجنه حرام بکړي الله رب العزت په د باندې جنت په بل روایت کې راځي ما من امیر نشته داسې امیر یلی چې اخلی په لاس کې ورکوي الله رب العزت امر المسلمین د مسلمانانو امر امارت د ته په لاس باندې ورځي ثم لا یجهد بیا نه کوي کوشش دی لهم دوی لره آرودل او اطاعت کولو هغه مو وویلې نو لکه څنګه چې امیر په خپلو مأمورینو باندې دا حق لري او دا حق الله رب العزت ورکړی دی مسلم حق دی تر څو پورې چې امیر د الله په لاره باندې رواني د هغې په خپلو مأمورینو باندې اطاعت کول واجب دی فرض دی ورباندې داسې واجب داسې فرض که سرغړونه یې وکوله نو د هغه نه سرغړونه الله رب العزت د خپل ذات نه سرغړونه ښودلې ده د الله د حکم نه سرغړونه ښودلې ده نو د امیر ته الله رب العزت دومره مقام ورکړی دی خو د دغه مقام په مقابل کې الله رب العزت د دغه مامورینو دپاره د امیر نه د مشر نه د اصلاح کوونکي نه د چا په لاس کې چې زمام د امورو وي د هغې نه هم الله رب العزت غوښتنه کوي د مامورینو لپاره لکه څنګه چې د ده حق په افرادو باندې فرض کړی دی همدغسې د افرادو حقوق الله رب العزت په یو امیر او په یو مشر باندې فرض کړی دی ورونو کوم حدیث هم چې وویلې دا حدیث صرف د امیر جهاد یا د امیر د جیش د هغې په باره کې نه دی بلکه اولنی روایت تاسو وګورئ چې نبی علیه السلام عموما فرمایي ما من عبد عبد نکیره ده داسې بنده نشته په دې دنیا کې داسې بنده نشته چې الله رب العزت ده ته بعضې رعیت ده ته په لاس باندې ورکړي گویا په دنیا کې د امیر نه علاوه هغه چې د جهاد امیر وي د جیش امیر وي د هغې نه علاوه نور داسې خلک افراد هم شته چې بغیر له دې چې دی امیر وي امیر د جهاد وي یا د جهاد معامله وي یا د حکومتدارۍ او زمامدارۍ مسله وي د هغې نه علاوه په ټیټه سطح کې نور هم داسې خلک شته چې هغې ته الله رب العزت رعیت په لاس باندې ورکوي فرق یې دومره چې د امیر عام یا امیر المؤمنین یا د مسلمانانو د حاکم رعیت دایره وسیعه وي خلک زیات تر لاس لاندې وي د خلق زیاتو خلکو مسولیت په غاړه باندې لري کنه نو په مجتمع کې هر انسان رعیت لري راعي دی د دې حدیث نه یو بل خبره هم په ګوته کیږي هغه دا چې د مسلمانانو ټولنه یو مسؤله ټولنه یي غیر مسؤلانه ټولنه نه ده او په دې ټولنه کې هر فرد الله رب العزت مسؤل ګرځولی دی نبی علیه السلام په یو بل حدیث کې فرمایي ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کوي د نبی علیه السلام نه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ای خلکو په تاسو کې هر کس هر فرد راعی دی راعی نه مراد چوپان دی یعنی د چوپان سره تشبیه ورکړی لکه څنګه چې چوپان رمه لري او هغه رمه د ده لاس لاندې او چا چې رمه د ته سپارلې ده د هغې په نیز باندې دای مسئول د دې رمې که دې رمې ته ښه رسیږي او که بد رسیږي پوښتنه به مالک د ده نه کوي د نقصان او د نفع مسؤلیت د ده سره دی همدغسې نبی علیه السلام فرمایي کلکم راعن ستاسو نه هر یو چوپان دی هر یو چوپان دی هر یو یو رعیت لري الله رب العزت ورکړی و کلکم مسئول عن رعیته او ستاسو نه هر سړی مسئول دی پوښتنه به ترې کیږي د ده نه څوک به پوښتنه ترې کوي الله رب العزت به پوښتنه ترې کوي بیا نبی علیه السلام امیر فرمی د امیر په باره کې فرمایي چې الامیر راع على الناس وهو مسؤول عنهم د امیر په خلکو باندې امیر دی دا د دې راعي دی د دې چلوونکی دی د دې تدبیر کوونکی دی وهو مسؤول عنهم او په ورځ د قیامت باندې الله رب العزت د دې خلکو پوښتنه د نه کوي والرجل او یو عام کس راع دا راعي دی علی اهل بیته د خپل اهل بیت په سر باندې په خپل کورنۍ کې په خپل خاندان کې په خپل فامیل کې وهو مسؤول عنهم او دغه انسان به په ورځ د قیامت الله رب العزت دنه پوښتنه کوي د چا د د خاندان والو پوښتنه به تنه کوي والمرأة راعیه او مرأه یو خزه دا راعی ده دا حاکمه ده په د خپل على بیت بعلها د خپل میړه په کورنۍ باندې په فامیل باندې د خزه راعی ده حاکمه ده وهي مسؤوله او دا مسؤوله ده عند الله هم او د میړه په مخ کې هم مسؤوله ده د چانه د اهل بیت نه د اهل بیت کې چې څومره افراد دي لوران دي زمن دي د دې مسؤول هم دا ده همدغسې نبی علیه السلام مخکې عبد ښیي او مخکې نور مسؤلیتونه د خلکو ښیي په اخره کې نبی علیه السلام بیا فرمایي الا کلکم راع آګاه اوسئ چې په ستاسو کې هر کس د ټولنې هر فرد راعي دی او هغه مسؤول دی عن رعیته د خپل رعیت نه فلهذا ورونو موږ تاسو په مجتمع کې هیڅ کس داسې نه دی چې هغه مسؤول نه وي هغه به راعي نه وي هر کس مسؤول دی عند الله هر کس مسؤول دی دا چې په ټولنه کې زموږ ستاسو تجمعات جوړیږي یا حکومتونه جوړیږي رسمي وظیفې ورکول کیږي دا د دنیا مسؤلیتونه دي خو عند الله هر کس مسؤول دی هر کس کل کلکم راع هر یو کس راعي دی دا بله خبره ده چې د چا په رعیت کې به پنځه کسانی د چا په رعیت کې یو کس وي چا په رعیت کې به سل او زر او لک او میلیون نو د هر چا د هغه خپل دایرې مطابق به په ورځ قیامت الله رب العزت پوښتنه ترې کوي ورونه په دې حدیث کې سخت وعید دی سخت وعید دی الله رب العزت موږ تاسو ټولو ته نجات ترې راکړي نبی علیه السلام فرمایي چې په داسې بنده نشته یسترعیه الله چې الله رب العزت دی راعي ګرځوي او رعیت ورکوي په یو رعیت باندې دی مشر کوي یموتو یوه ورځ دای مري هر انسان مري په هر چا باندې مرګ راځي خو په کومه ورځ باندې چې یوم یموت په کومه ورځ چې دی مري وهو غاش لرعیته په داسې حال کې د انسان مړ شي چې دی دوکه کوونکی فریب کوونکی خیانت کوونکی غفلت کوونکی د خپل مسؤلیت نه نو الله رب العزت به څه سزا ورکوي دا انسان ته حرم الله علیه الجنه الله رب العزت په دې انسان باندې جنت حراموي نورو هر سړی دی د نبی علیه السلام د دې حدیث په منظار کې د دې حدیث په هنداره کې خپل ځان وګوري د دې مصداق دی خپل ځان وګرځوي پلار دی د دې حدیث مصداق خپل ځان وګرځوي په خپل ځان باندې تطبیق کړي هر پلار په کورنۍ کې راعي دی نبی علیه السلام په صراحت سره په بل روایت کې فرمایي والرجل راع علی اهل بیته وهو مسئول عنهم د پلار په خپل کورنۍ کې په خپل خزه باندې په خپل لور باندې په خپل اولاد باندې دا راعي دی که دغه پلار په داسې حالت کې مري په کومه ورځ چې دی مړ کیږي وهو غاش لرعیته او دی دوکه کوونکی فریب کوونکی د خپل اولاد سره حرم الله علیه الجنه الله رب العزت په دې پلار باندې جنت حراموي کله د خپل رعیت د خپلې ښځې د زامنو سره او د لورانو سره د خپل اولادې سره غاش شوي خیانت کوونکی وي فریب ورکوونکی وي څه معنا فریب ورکوونکی وي معنا یې دا ده چې د پلار په دې باندې مسؤل دی چې د دې اولاد تربیت وکوي هغه څه چې د دې اولاد ضرورت دی انسانان په دنیا کې دوه ضرورتونه لري مسلمان یو د ضرورت د دنیا دی یو ضرورت د اخرا دی یو د آخرت ضرورتونه دي چې هغه دین دی یو د دنیا ضرورتونه دي چې هغه د دنیا خواړه دي څښه دي پوشاک دی اغوستل دي اوسېدل دي سکنا ده دا نفقه ده دا د دنیا حق دی د هغې یو پلار په داسې حالت کې مري چې په دغه دوه حقونو کې یو حق یې دی د خپل رعیت د خپلې لور د خپل اولاد د خپلې ښځې یو حق یې نه یي په ځای کړی نو د پلار غاش دی د پلار دوکه کوونکی فریب کوونکی دی د دې خپل اولاد سره که مړ شو په داسې حالت کې او کوشش یې ونه کولو د دې د حقوقو د ادا کولو نو دا پلار به دوزخ ته روان وي د پلار باندې به نبی علیه السلام فرمایي چې الله په ده باندې جنت حرام کړی دی حرام به کړي الله رب عزت په ده باندې جنت نن ورونو موږ تاسو وګورو چې یو مور او پلار چې کله په کور کې دی راعیان دي حاکمان دي د دوی اولاد څه ته ضرورت لري د دوی اولاد نفقې ته ضرورت لري د دوی اولاد پوشاک ته ضرورت لري ورونو په دې مسله کې دومره خلک تهاون نه کوي غفلت نه کوي تقریبا که مسلمان دي که غیر مسلم دي که فاسق دي او که نیک خلک دي په دې مسله باندې خلک پوه دي ډیر شاز او نادر به داسې کس پیدا شي چې د اولاد حقوق نه ادا کوي هغه ډیر لوېدلی سړی چې د خپل مور او د خپل اولاد او د خپلې ښځې حقوق نه ادا کوي په دې مجال کې یا په دې میدان کې عموما زموږ ستاسو په ټولنه کې په افغاني ټولنه کې چا کسر نه دی پرې کړی په دې کې څوک مقصر نه دي که یې ډېر کم خلک به مقصر دي ځکه هر سړی خپل اولادونو ته د خپل وس مطابق خپل وس مطابق نفاقه ورته رسوي هر سړی کور لري هر سړی خپل اولاد ته لباس ورسوي بلکې په دې مجال کې خو زموږ ستاسو نه د ډېرو خلکو نه د ډېرو خلکو نه پکې افراط کیږي که خپل اولاد ته د یوې کوټې دوه کوټې د ضرورت وي دا یې ورته بنګلې جوړوي د الله رب العزت لوی لوی فرایض پرېږدي په دې نامه باندې چې د اولاد نفقه فرض ده که د جهاد خبره راشي په دې وجه پرېږدي چې د اولاد نفقه فرض ده که د دعوت خبره راشي په دې وجه باندې دعوت پرېږدي چې د اولاد او د ښځې نفقه را باندې فرض ده د نفقې و دایره ډېره وسیعه کړې ده فلهذا په دې مسله کې زموږ ستاسو خلک د امت مسلمي امت مسلمه خلک بالعموم او د افغانستان خلک بالخصوص په دې مجال کې مقصر نه دي ورونو مقصر په یو بل مجال کې دي او هغه خطرناک مجال دی د دې نه ځکه ته اولاد ته ښه لباس ور نه کړې خو کېدای شي لږ وځورېږي کېدای شي لباس یې زوړي یا په د وخت په موډ باندې برابر نه وي د نورو سیالانو سره سیال نشي دا دومره غټ ناورین نه دی که د اولاد ډوډۍ په مړه ګېډه باندې درې ټیمه ونه خوري بیا یې هم ژوندی پاتې کېږي ګزاره یې کېږي دا دومره غټ ناورین نه دی چې سړی خپل اولاد باندې ښکار ډوډۍ ونه خوري ورونو د ټول نه غټ ناورین دا دی چې د اولاد دې د هغه شي نه محروم شي کوم چې به سبا په ابدي ژوند کې چې د آخرت ژوند دی په هغه ژوند کې به مستحق د اور کیږي هغه اور د چا د څه په باره کې چې الله رب العزت فرمایي چې په ورځ د قیامت به الله رب العزت په دنیا کې یو کس چې په خپل عمر کې به مصیبت نه لیدلی ټول عمر به په نعمتونو کې تیر کړي په اساشن کې به تیر کړي الله رب العزت به د جهنم خلی ته صرف راواخلي خلی ته به ورخکاره کړي صرف یو غټه به غټه به ورکړي چې اور تف او د هغې حرارت یې مخې ته راورسېږي نو قسم به د الله په ذات باندې وخوري چې یا رب ما په زندګۍ کې چېرته خوشحالي نه ده لیدلې په زندګۍ کې ما چېرته نعمت نه دی لیدلی کله چې د جهنم عذابونه وګوري په خپل سترګو باندې صرف د یو لحظې د پر صرف یو غټه پکې ورکړل شي نو د هغه هغه د هغه ورځې غم خوړل اولاد د هغه نه نه بچ کول دا د ټول نه غټ خیانت دی او اولاد د هغه دوزخ نه بچ کول دا د ټولو نه غټ حق دی د اولاد چې دوی ته ورکړل شي نن راځي ورونه وګورو موږ تاسو په خپله ټولنه کې مور او پلار حتی د حلال او د حرام فرق نه کوي د دې په خاطر باندې چې خپل اولاد ته خپل اولاد ته د وخت او د زمان مطابق د فیشن او د موډ مطابق لباس ورته راورسوي په وړو کورونو نه باندې اکتفا نه کېږي بنګلې ورته جوړوي حرام مرتکب کېږي سود ورته خوري حرام ورته خوري د بل غلام او د امریکایي غلام ځانه جوړوي د دې په خاطر باندې چې اولاد د دې څو ورځو ژوند کې د نورو سیالانو سره سیال وګرځوي خوشحاله یې وګرځوي خورونو هغه چې زمونږ ابدي کور دی او ټول ورتلونکي دي آخرت دی د هغې په باره کې ډېر داسې کم مور پلار دي چې د اولاد حقوق د هغه طرف حقوقو ته نظر وي نبی علیه السلام فرمایي چې کله د پلار مړ کېږي د مور مړه کېږي کوم چې راعي دی په دې کورنۍ کې او الله رب عزت د اولاد دلته ورکړی په رعیت کې او داسې حالت کې مړ شي چې دی غاش وي دوکه کوونکی وي وروڼو څنګه دوکه کوونکی د هر اولاد حق لري په مور او پلار باندې پر خپل راعي باندې حق لري چې هغه ته د دین لاره وروښيي تاسو وګورئ نبی علیه السلام د اولاد په تربیه باندې دینی تربیه باندې څومره کوشش کړی دی نبی علیه السلام څومره وعیدونه بیان کړي دي نبی علیه السلام څومره تاکید کړی دی ماشوم په ماشوم باندې تر څو پورې چې بلوغ ته نه رسېدلی هیڅ حکم شرعي په هغې باندې واجب نه دی خو نبی علیه السلام د دې په خاطر باندې چې سبا د اولاد د بلوغ نه وروسته د ګمراهۍ په لار باندې لاړ نشي نبی علیه السلام حکم کوي چې کله اولاد د اوو کلو شو نو حکم ورته وکوي چې مونځ وکوي په اوه کلنۍ باندې مونځ په ماشوم باندې فرض نه دی خو نبی علیه السلام څه کول غواړي نبی علیه السلام مسؤلین راعیان حاکمان چې په کورنۍ کې دي چې هغه مور پلار دی دې ته متوجه کوي چې رعیت دی په دې باندې نن نه تر بیا که سبا به په ده باندې موږ فرض شوی یي، دا به یې نه کوي، دوزخ به یې ځای، ته به هم ورسره په دې کې شریک وې. په لس کلنۍ ته چې کله ورسېږي، حتی په لس کلنۍ باندې هم ډېر کم ماشومان دي چې بلوغ ته رسېږي، په لس کلنۍ ماشوم بلوغ ته نه رسېږي، نبي علیه السلام یې که مونځ نه کوي، ویې وهئ. د څه په خاطر باندې؟ ځکه چې د پلار مسؤل دی، مور مسؤله ده، که دا کار یې ونه کولو، په داسې حالت کې مړ شي، د مور مړه شي، د پلار مړ شي، په دې حالت کې چې د ده اولاد، د ده زوی فرض مونځ نه کوي، حرم الله علیه الجنه په داسې پلار باندې جنت حرام دی په داسې مور باندې جنت حرام دی دا اولاد په مور او پلار باندې دا حق لري چې قرآن کریم کما حقه د تلاوت د تلاوت صلاحیت پکې را پیدا کړي خاص طور باندې مونځ کم مونځ چې دی پنځه وخته ور باندې فرض دی په داسې طریقه باندې وکړي چې فاسد نشي ورتل القرآن ترتیلا قرآن کریم چې کله وایي په ترتیل سره وایه داسې وایه چې هر حرف یې ادا کړې او د فقهاو کتابونه تاسو ورپسې وګورئ چې فقهاو فتاواو کې تاسو وګورئ چې هر هغه د قرآن کریم لفظ حرف چې په مانځه کې د تلاوت په دوران په هغې کې لحن جلی وي داسې غټه غلطي پکې وي چې یو حرف په بل حرف باندې بدل شي او د هغې د بدلېدو په وجه باندې د آیات په معنا کې فرق راشي په دې سره د انسان منځ فاسدېږي نو وروڼه په یو مور په یو په یو هلک او په یوه جینۍ باندې په یو زوی په یوه لور باندې دا فرض دی چې دا پنځه وخته مونځ وکوي دا د پلار حق دی په پلار باندې د دې اولاد حق دی د پلار واجب دی فریضه یې ده چې د اولاد ته د قرآن کریم تلاوت دومره ورکوي دومره یې ورته تصحیح کړي چې یو حرف په بل حرف باندې بدل نه کړي کم از کم مخارج د حروفو باید ده ته د عربي صحیح وروښیي او که دا کار یې ونه کولو او دا اولاد باندې مونځ فرض شو پنځه وخته مونځ کوي الحمد ته الحمد وایي عین ته همزه وایي سین ته د سین او د ثې فرق نه کوي د ذال او د زې فرق نه کوي او د قرآن آیتونه وایي او د هغې سره د قرآن د آیتونو معنا هم تغیرېږي او د لمونځ فاسدېږي په ورځ د قیامت باندې مسؤول دا پلار دی په ورځ د قیامت باندې مسؤول دا مور ده چې ولې نه دي ورته ښودلي هذا القیاس ورونه لمانځه چې په انسان باندې چې کله مونځ فرض شي کله عبادتونه ورباندې فرض شي مونځ دی روژه ده دا په هر چا باندې دا حالت راځي حج ته کېدای شي کم کم یو لاړ شي خو دا فرض مونځ چې روزانه به پنځه وخته کوي دا روژه چې یو ځل ورباندې په کال کې راځي د دې هغه لوی لوی احکام چې فرایض دي دا په دې مور پلار باندې فرض دی لازم دی پې واجب دی چې د خپل اولاد ته یې وروښيي داسې نه چې هغه مونځ د فرایضو خلاف کوي مونځ یې فاسدېږي او خبر نه وي د دې نه مهمتر یو بله مسله ده هغه مسله د عقیدې مسایل دي نو عقیدې هغه مسایل په کومو مسلو باندې چې انسان د دین اسلام باندې ثابت پاتې کېدای شي هغه اولاد ته ورښودل او د هغه مسلو نه د خپل اولاد خبرول د کومو مسلو په وجه باندې چې انسان د دین اسلام نه وځي د دین اسلام نه خارجېږي ورونو ډېر داسې شیان دي نبی علیه السلام فرمایي اتقوا الشرک د شرک نه ځان وساتئ فانه اخفی من دبیب النمله ځکه چې د شرک دومره خفي شی دی لکه د میګتون د پښو نه د تګ په وخت چې د پښو نه کوم اواز وځي د هغې نه هم خفي شی دی د شرک مظاهر دومره خفي دي قولی شرکونه او فعلی شرکونه دومره خفي دي چې د میګتون د پښو د اواز نه هم خفي دي ورونو د اولاد ته ورښودل پکار دي شرک چې په کومو خبرو باندې انسان مشرکیږي په کوم خبره باندې انسان د دین اسلام نه وځي تاسو د فقهاو کتابونه وګورئ د هیڅ فقيه کتاب پیدا نه کړی داسې چې په هغې کې یو باب پکې لیکلی نه چې باب الارتداد باب الرده په هغې کې باب الرده کې تاسو وګورئ وروڼه په هغې کې صرف دا مسله نه بیانېږي چې یو سړی راشي او اعلان وکوي چې زه مسلمان یم د نن وروسته زه یهودا یم دا مسایل پکې نه څېړل کېږي دا خو د مسایل نه یوه مسله ده چې پکې څېړل کېږي هغه کې تاسو اکثر وګورئ خصوصا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې هغه اقوال را ذکر کړی دي کوم اقوال چې نن سبا زموږ استادو د اولادونو د مجلس نقل هم دغه خبرې دي استهزاء بدین د دین استهزاء کول چې په کومه وجه باندې انسان د دین اسلام نه وځي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب د فقه الاکبر دغه شرح مولا علی قاری رحمت الله علیه کړی ده او د هغې کتاب په اخر کې ضمیمة الکتاب په نامه باندې یو باب یې ورسره ذکر کړی دی چې په هغې کې هغه اقوال او هغه افعال چې انسان د دین اسلام نه وباسي که د ده په دې باندې عقیده وي او که نه که دی په دې کې جدي وي او که په ټوکو باندې دا خبره کړې وي هغه اقوال او هغه افعال یې ذکر کړي دي تاسو هغه وګورئ ورونو یقین وکوئ چې زموږ ستاسو په کورنیو کې د اولادونو د ځوانانو د پیغلو د مجلس نه پر هغه خبرې دي او هغه په دې خبره باندې روزانه د کفر دایره ته ور داخليږي د اسلام نه لس ځلې ور داخليږي په دې خبرو باندې استهزاء به دین ده په شعائر د اسلام باندې استهزاء کول په ګیر باندې استهزاء کول د اسلام په احکام باندې استهزاء کول جهاد ته د استهزاء کول عالم ته استهزاء کول دا ټول هغه خبرې دي چې انسان د دین اسلام نه پیوزي د نبی علی اسلام په زمانہ کې د تبوک په غزا ته تلونکي صحابه په دې کې ځوان صرف دومره خبره کوي چې ما له قرائ نه زموږ په علماء او په مولانو باندې څه شوي دي کله چې خبرې کوي ډېر زیاتې خبرې کوي او کله چې خوري ډېره زیاته ډوډۍ خوري او کله چې جنګ شي ټول نشاط ته صرف دومره خبرې کړې ده دا هغه خبره ده چې نن زموږ ستاسو د مجلس نقل همدا خبره ده که خبره لږ وشي لږ سوغمړې ډېره زیاته وخوري همدغه اولادونه دي همدغه پېغلې ځوانان دي یوه د ځانه د ملا جوړ کړی دی د هغې په باره کې آیاتونه رانازل شول په قرآن کریم کې لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم هغه چا چې دا خبره کړې هغه معذرتونه پیش کول چې كنا نخوض ونلعب اے د الله رسول قسم په خدای موږ غب شپ لګولو وخت رایم کولو جدي نه په دې خبره کې قران ورته فرمایي الله رب العزت ورته فرمایي چې لا تعتذروا معذرتونه ما پیش کوي قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو کافران شوي ورسته دې چې مؤمنان وای صرف په دومره مسله باندې ځکه دا ناقص د ایمان دی په دې باندې انسان د انسان ایمان ماتیږي په اسلام کې چې څومره عبادتونه دي دا ټول نواقض لري تاسو وګورئ او داس دی عبادت دا خپل ناقض لري چې خوب دی وکړو او داس مات شو چې وینا د نه لړه واده استمات شو او داسې نواقض نور لري همدغسې ایمان هم نواقض لري جهاد هم نواقض لري آیا هغه ایمان نواقض موږ خپل اولادونو ته ورښودلي دي خپلو ښځو ته ورښودلي دي په ډېرو خبرو باندې تاسو وګورئ په نبی علیه السلام فرمایي چې من اتا عرافا څوک چې فالبین ته ورغوي صرف لاس لاس ورکوي چې د ما تاله وګوره د ما قسمت وګوره فصدقه بما یقول من اتا عرافا او کاهنا څوک چې عراف فالبین ته ورغوي او کاهنا یا ساحر ته ورغوي فصدقه بما یقول او دا بیا په هغې باندې عمل وکوي څه چې د کاهن او د عراف فالبین ورته وایي په هغې باندې تصدیق وکولو چې دا بلکل درست وایي نبی علیه السلام فرمایي فقط کفر بشکه د انسان کافر شو بما جئتو به په هغه شریعت باندې کوم شریعت سره چې زه راغلی یم نن زموږ ستاسو په کورنیو کې په کلیو کوڅو کې ګرځېدونکي کاهنان او ساحران نارینه او ښځینه چې د سوالګرو په نوم باندې راځي د جټانو په نوم باندې راځي او کورونو ته داخلېږي بیا تالې ګوري د کور ټولې که پیغلې دي او که وړې دي او که زړې دي ټول ورته راځي لاس ورته ښیي آیا پلار نه د دې میړه نه به دا پوښتنه په ورځ د قیامت باندې نه کیږي چې ستا ښځه د کفر دایرې ته تله په دې وجه باندې آیا تا دا حدیث ورته بیان کړی دی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته که دا پلار په دغه سال کې مړ کیږي چې د هغې لورانې او د هغې زامن د داسې شرکیاتو مرتکب کیږي حرم الله علیه الجنه په داسې پلار باندې الله رب العزت فرمایي چې په داسې پلار باندې جنت حرام دی دا چې انسان د انسان سترګې نبی علیه السلام فرمایي زنا کوي څوک چې محرم ښځه چې نامحرم سړي ته ګوري د هغې سترګې زنا کوي د حرام د جواز نه لري په هېڅ صورت کې او دا چې زوی پیغلې ته ګوري ځوانې ښځې ته ګوري نامحرمې ته دا حرام دی دا د دې ځوان په سترګو باندې دا زنا کوي او دا برابره ده که دا ښځه دلته مخامخ ولاړه وي که د تصویر په شکل کې وي او که د تلویزیون په سکرین او په شیشه باندې راتلونکې زنانه او راتلونکی ځوان وي هر کله چې دا ورته ګوري نبی علیه السلام فرمایي نظرة لک و نظرة للشیطان اول نظر دې که ناڅاپه ورباندې ولګېده الله رب العزت دا درته معاف کوي خو که دویم ځل دې ورته وکتل په دې باندې ستا ګرفت کېږي د ستا د زنا د سترګو زنا حسابېږي نو وروڼه هغه پلار او هغه مور چې خپل ځامنو ته په کورنۍ کې په خپل پیسو باندې ټي وای اخیستی تلویزیون یې ورته اخیستی هغه مخې ته ایښی او دغه پیغله دغه ځوان انجلۍ او دغه ځوان هلک روزانه 15 ساعته شپږ ساعته مسلسل غیر محرم نر نارینه ته جنۍ ګوري او غیر محرم محرم جنۍ ته د هلک ګوري او مسلسل شپږ ساعته د دې سترګې زنا کوي په ورځ د قیامت به الله رب العزت ته دا پلار جواب ورکوي او کنه دا پلار که په داسې حالت کې مړ شو چې د ده په کور کې تلویزیون ای کوي او په تلویزیون کې ډرامې فلمونه غیر محرم خلق موسیقي دا هر څه پکې چلیږي نو دا پلار غاشن دا خیانت کوونکی دی د خپل اولاد سره دی د دې خپلې ښځې سره خیانت کوونکی دی په داسې حالت کې که دا مړ کېږي حرم الله علیه الجنه الله رب العزت به په ده باندې جنت حراموي نو نن مور پلار دې ته متوجه شي په داسې حالت کې که مور پلار مري چې د ده اولاد په کورنۍ کې د ننه که هغه نارینه ده که هغه زنانه ده لباس غیر اسلامي وي نبی علیه السلام د زنانو په باره کې فرمایي چې آخر د زمانه کې به داسې زنانه را پیدا شي کاسیات عاریات په آخر د زمانه کې به داسې زنانه را پیدا شي کاسیات چې دوی به لباسونه اغوستي خو د دې سره سره به عاریات دوی به بربنډې وي یا به لباس داسې تنګي چې ټول اعضا به پکې ښکارېږي یا به لباس داسې باریکي چې ټول بدن څرمن به یې ترې نه ښکارېږي نبی علیه السلام بیا فرمایي العنهن علیهن لعنت الله لعنت پې ووایي په داسې ښځو باندې د الله لعنت دي په داسې ښځو باندې نن هغه پلار او هغه مور چې د پیغله لور بالغه لور تنګ لباس اغوندي مور یې ورته ګوري، پلار یې ورته ګوري، بلکې دوی ورته راوړي او دوی ورته ګنډي، دا پلار او دا مور غاش لرعیته، دا د خپلې لور سره خیانت کوونکی پلار دی، خیانت کوونکې مور ده، په داسې مور او پلار باندې لعنت دی د الله د طرف نه، او داسې مور او پلار که په دې حالت کې مړ شي چې د ده لور، پېغلې لور د غرب لباس اغوستی دی، داسې یو لباس یې اغوستی دی چې هغه تنګ دی، چې په هغې کې د هغې اعضا غیر شرعي خلک غیر محرم خلکو ته ښکارېږي په دا حالت کې مړ شو دا د خپلې لور سره خیانت کوونکی ده او په داسې حالت کې چې مړ کېږي خیانت په حالت کې مړ کېږي حرم الله علیه الجنه په داسې مور او پلار باندې جنت حرام دی نن هغه مور او پلار چې زامن یې په کورنۍ کې د ننه د ده تر رعیت لاندې لباس د انګریز دی ګفتار د انګریز دی خبره دې خبره دې غیر مسلم او عادت د خوراک او د سکاک او د ود کېدو دا ټول دې د نبی علی السلام د سنت خلاف دي دا ټول د تلویزیون د سکرین او د شیشې نه زده کړی دي دا غیر ثقافت نه زده کړی دي د انګريز د انګريز ثقافت نه ټول ثقافت اخیسته دي دا مور پلار غاش دي د خپل اولاد سره خیانت کوونکي دي د خپل اولاد سره که په دې حالت کې مري حرم الله عليه الجنه نبی علی السلام فرمایي چې په داسې مور پلار باندې جنت حرام دی چې خپل اولاد په داس حالت کې پریخی دی نور د دین ډیر لوی لوی داسې مسایل دي راشي نن ورونه موږ تاسو موږ تاسو خپل کورنۍ کې وګورو مسلمان دې په خپل کورنۍ کې وګوري اولاد دې چې څنګه شپږ کلن کیږي شپږ کلن یې تلا نه رسېدلی چې مکتب یې ورته انتخاب کړی چې په کوم مکتب کې به یې ورکوو او د چا مکتب دی خو یا به د انګریز مکتب یا د امریکا مکتب دی هغه مکتب چې ابتدا یې الف، انار او ای ایپل نه کېږي چې ماشوم ته د ابتدا نه یو فکر ورکوي چې په دې دنیا کې صرف خوراک دی، خوراک کوه او تی توپ او بی بال لوبې کوه دغسې یو ثقافت ورښيي هلته نه د منځه فرض پکې شته نه د اوداسه فرض پکې شته نه نواقص د ایمان پکې ښودل کېږي نه عقیده پکې ښودل کېږي نه د آخرت مسله پکې ښودل کېږي او نه د دنیا شرعي ژوند پکې ثقافت پکې ښودل کېږي هغه اولاد ته یې هغه مکتبونو ته یې لیږي موږ د مکتب مخالف نه یو موږ وایو چې مکتب ته یې ولېږه د دنیا یو ضرورت دی دام پې وایه خو ته څنګه په شپږ کلنۍ باندې اولاد د انګریز سکول ته ورلېږې او هغه استاد چې څوک درس ورته وایي هغه استاد چې دته درس وایي هغه هم یو سیکولر نظام والا د سیکولر په نظام کې رالوی شوي خلک دي هغه ستا اولاد ته کومه تربیه وښیي چې نه په نصاب کې اسلامي تربیه شته نه په استاد کې اسلامي تربیه شته او نه په مکتب کې اسلامي تربیه شته او ته هم اسلامي تربیه نه ورکوې نو په ورځ د قیامت باندې باندې الله په نس باندې مسؤل نه وي آیا ته خیانت کوونکی نه یې د خپل اولاد سره دا خو وړ اولاد دی چا ځای ته یې ولېږې ستا حکم مني د مکتب حکم مني دا چې ستا اولاد لویږي ځوان شي ته ګوره سوره فاتحه تر اوسه نه ده زده سوره فاتحه صحیح تدریس صحیح تلاوت کولی نه شي په کم باندې شي د مونځ د فساد او د صلاح مدار په سوره فاتحه باندې دی هغه صحیح ویلی نشي هیل د هې فرق نشي کولای د ذې د ذال او د ذې فرق نشي کولای په دې مسایلو تر اوسه خبر نه دی د لمانځه فرایض یې تر اوسه زده نه دي او تی لیږي د مکتب نه وروسته دومره پې حریص یې چې د مکتب نه کله راشي لا یې دمه جوړه کړې نه وي چې د انګلیسي کتاب د پلاس باندې ورکړی چې ځه کورس ته ځه کورس وای دا ضرورت انګلیسی دی وخت ضرورت دی د پلار خائن دی د خپل اولاد سره موږ دا نه وای چې ته انګلیسی په موایا خدا کم انصاف دی چې د دنیا د دوه ورځو ژوند لپاره ټول ورځ سار دې د مکتب کتاب غاړه ور کړی په وګړي ور کړی او ماسپخین ته د انګريز بل کتاب په وګړه باندې ور کړی هغه کتاب چې د هدایت کتاب دی چې قران دی هغه کتاب چې د هدایت کتاب دی چې حدیث دی هغه نه غره سره خبر نه دی دا طلب د علم فرض په هر مسلمان هلک او په هر مسلمان جنکیو باندې و دې الله باندې کوم علم چې فرض دی د هغې خو تا مخ نه دی ورښودلی چې د عقیدې علم دی د قرآن علم دی د حدیث علم دی هغه ور باندې فرض دی هغه خو دې سره پرې وایې نه او کم علم چې ته ورته علم وایې په حقیقت کې یوه حرفه ده هغه د ژوند یو ضرورت دی هغه د ضرورت مطابق به یې ورښیې چې هغه مکتب دی هغه ساینس دی او فلان دی د لور د قران کریم تر اوسه مخه نه زده او تا په پانتون د انجینری کې داخله کړې ده او د انګلیسي کورس ته روانه ده حجاب پرېږده ټول مسایل پرېږده د سبا نه واخله تر ماښامه پورې په سلګونو داسې مواقفو باندې ستا پېغله لور تېرېږي چې په هغه وخت کې د الله لعنت یې ورباندې نبی علیه السلام فرمایي چې هر هغه زنانه هر هغه زنانه چې د خوشبویي د ځان بوی یا کومه خوشبویي چې دې استعمال کړي نامحرم انسان باندې سپېږمو ته ولګېږي نبي علیه السلام فرمایي چې لعنت دی په داسې ښځه باندې په داسې پیرله باندې د لعنت دي د لعنت مستحقه روزانه په ګنټو ګنټو باندې د کور نزی ته مکتبه پورې په داسې لباس غیر شرعي لباس کې ځي عطر یې لګولي دي تا اسلامي تربیه نه ده ورکړې مسؤل ته یې پلاره مسؤل ته یې مورې او دا شپږ ساعته مسلسل د الله په لعنت دی ده د الله لعنت ورباندې دی د ملائکو لعنت ورباندې دی ملعونه ده ستا په وجه باندې ځکه چې تا تربیت اسلامي نه دی ورکړی قرآن تا نه دی ورته ښودلی انګلیسي ته یې په دغه لباس کې لیږې ولهذا ورونه هر پلار او هر مور دی د دې حدیث په رڼا کې خپل ځان خپل ځان وګوري چې الله رب العزت ته به څه ځواب ورکوي بل ورونو زموږ ستاسو په کورنۍ کې ځامن ځوانان شي همدغه مور ده همدغه پلار دی د یو څو ژوند د ژوند د څو ورځو د اسودګۍ په خاطر باندې حال دا چې د روزۍ ذمه الله رب العزت وهلې ده چې الله رب العزت به هر چا تر څو چې انسان ژوندی دی رزق ورته رسیږي د سبب رزق ورکوونکی هم الله دی مسبب الاسباب هم الله دی سبب هم الله پیدا کوي خو دغه مور پلار د دنیا حس دی د مردار دنیا محبت دی چې د دوی سره دی تاسو وګورئ چې ځوانان یې ځوان زمن یې باعزته زمن یې د کفر دایرې ته داخلوي همدغه پلار دی چې زوی دې ته مجبوروي چې ځلاړ شه ډالر راوړه هغه ډالر دې کوم ځای نه راوړي ډالر خو کان نه دی چې کوم ځای کې وکني کند په کند نه راوباسي ځوی په پولیسو د کفر کې داخلیږي د اشغالګرو پولیسو ته ورځي د امریکایي غلام کیږي د استخباراتو بې ادبي د مافي د هغې سپی د ځانه جوړ کړي او په مسلمانانو پسې ګرځي او بیا په بهترینو مسلمانانو پسې په مجاهدینو پسې هغه چې اسلام غواړي هغه چې اقامت دي دین غواړي هغه پسې ګرځي دا غي قاتل دا جوړ شي دا غي د مالونو غصب نه غصب کوونکی دا جوړ شي بدکار او زنکار دا جوړ شي شراب خور دا جوړ شي دا چې په ملي اردو کې دنه د امریکای دي دا استاد د امریکای سره په یو ګاډي کې ګرځي دنه به زنا نه کیږي آیا آیا د دنه به شراب نه څکل کیږي که تی ګوري کنه ګوري رب خو ګوري د دې ذلت ته د زنا ته د غلی ته دې قتل ته دې کفر ته چا مجبور کو دا دغه پلار مجبور کو دغه حریص مور مجبور کړو دغه پلار او دغه مور دې دې نبی علی السلام په دې حدیث پرانا کې خپل ځان وګوري نبی علی السلام فرمایي چې دغه مور او پلار چې الله رب العزت دا رعایت ورکړي چې د ځوان زوی دی دا د رعایت دی او دا په دې حالت کې مري چې هغه سره خیانت کړی دی هغه نه ذلیل جوړ کړی دی هغه نه مرتد جوړ کړی زناکار او بدکار دی مور پلار ته جوړ کړی دی که مور پلار په دې حالت کې مري نبی علیه السلام فرمایي حرم الله علیه الجنه په داسې مور په داسې پلار باندې جنت حرام دی نو ورونو هر کس هر مور او پلار په خپله کورنۍ کې په خپل اولاد باندې حاکمان دي د خپل کورنۍ حاکمان دوی دي زمام د کور د دوی په لاس کې دي او دوی راعیان دي او د دوی نه به په ورځ د قیامت باندې پوښتنه کیږي هذا القیاس ورونو د دې نه یوه درجه پورته الله رب العزت انسانانو ته بعضې انسانانو ته الله رب العزت د بعضې مسلمانانو مسؤلیت ورسپاري دا که د جهاد په دوران کې او که د اسلامي خلافت او امارت د قیام نه وروسته الله رب العزت چاته مسؤلیت ورکوي څوک د کوم مرکز امیر دی څوک د کوم ګروپ امیر دی د دوران د جهاد په دوران کې څوک د ولسوالۍ دی څوک د ولایت دی څوک د یو زون څوک د یو مملکت دی د دې مسؤل الله رب العزت جوړوي الله رب العزت دې ورکوي الله رب العزت په تقدیر کې دا شی ورته لیکلی چې ته به دې امیر کېږې بیا دغه امیر که دا د مرکز امیر دی چې پنځه کسان ورسره دي که دا د ګروپ امیر دی چې دوه درې کسان امیر دا دی او که دا د یو ولسوالۍ په زرګونو خلک د لاندې د لاس لاندې دي او که د ولایت په لکونو خلک د د لاس لاندې دي دا ټول د دې حدیث مصداق دي که دوی ته الله رب العزت دا امارت ور نصیب کړي امیر یې جوړ کړي الله رب العزت یو څو مسلمانان د دی ما تحت راشي نبی علیه السلام فرمایي چې په دې امیر باندې چې کله مرګ راځي انسان مري هر امیر مري یا به شهید کیږي په جنگ کې یا په طبیعي مرګ باندې مړ کیږي په دې هر حالت کې چې انسان کله مري که د پنځو کسانو دی که د زرو کسانو امیر دی په داسې حالت کې مړ شي غاش لرعیته چې دا خیانت کوونکی وي د خپل رعیت سره د خپلو مجاهدینو سره د خپل ولسوالۍ د کسانو د ولایت د کسانو سره خیانت کوونکی څه مانا خیانت کوونکی یې؟ خیانت کوونکی دا مانا چې د هغې حقوق یې نه یې ادا کړي. وروڼه هغه په دوهم روایت کې نبي علیه السلام واضح کړی دی چې څه مانا خیانت څه مانا په کومو حقوقو کې چې د ده خیانت وشي. نبي علیه السلام په بل روایت کې فرمایي چې ما من امیر یلی امر المسلمین داسې امیر به بیا نه مومې چې الله رب العزت مسلمانانو امر ورته وسپاري او دا وروسته د هغې نه ثم لا یجهد لهم بیا د دوی لپاره کوشش نه کوي د دوی د صلاح لپاره کوشش نه کوي د دوی د اصلاح لپاره کوشش نه کوي د دوی د تربیت لپاره کوشش نه کوي د دوی د امن او حفاظت لپاره کوشش نه کوي د امیر په چا باندې ام... ام... امیر ګرځول شوی دی د څه په خاطر باندې امیر معنا راعي راعي معنا چوپان چوپان معنا څرونکی لکه څنګه چې چوکۍ په لاس کې او په پسونو او په رامه او په وزو پسې روان یي بيزه چې څنګه د خپل د خپل جادې نه لرې کېږي چې که ورسره وي بېرته یې جادې ته برابري چې څنګه یې وخت د تندې راشي که په ده باندې هر څومره سخته تمامېږي که واوره ووري او که اور ووري که هر څه کېږي دا یې به دا اوبو ته وي بیایي ځکه چې د دې راعي حق هم دا دی چې دا حق د دې د دې وزو ورکړي او چې کله لوږې وخت راشي ټیم د هغې معلومې دا باید برعا ته بوځي داسې د وښو ځای ته باید ورسوي تاسو وګورئ په ژمي کې چې کله مرعان موجوده نه وي د څرېدو ځایونه ټول واورې نیولي همدغه راعي مسؤول دی چې په شا باندې واښه ورته راوړي حتی د ژمي دپاره یې مخکې نه کوشش ورته کړی کدانې ورته ډکې کړي ځایونه بوساړې ورته ډکې کړي هېڅ په خاطر نه چې د دې حق ور ادا کړي همدغسې دغه امیر چې په چا باندې امیر ګرځول شوی دی همدغسې د ده مسؤول دی د ده د صحت مسؤول دی که دا مریض کیږي د ده نه به پوښتنه کیږي په ورځ د قیامت باندې چې دا مریض و تا ولې د ده لپاره کو ثم لا یجهد تا کوشش ورته ونه کولو چې د هغې د صحت لپاره د علاج کوشش دې ورته ونه کولو هغه په تن باندې پټ نه دی د هغې په کورنۍ کې د هغې اولاد وږی تږی دی تا د ده پوښتنه ونه کوله د بیت المال د بیت المال د استطاعت مطابق دې د ده د کورنۍ پوښتنه ونه کوله اموال دې ورته ونه رسول رزق دې ور ونه رسولو ته په داسې حالت کې غاش یې غش خیانت کوونکی یې دوکه کوونکی دی د خپل فرد سره هذا قیاس ورونو همدغه شان دی لکه څنګه چې د دنیا په امورو کې لوږې ته به خپل خپل مامورین نه پرېږدی بیماری کې په حالت کې به نه پرېږدي د بد امنۍ په حالت کې به نه پرېږدي د امن غم به در سره وي چې ونه نیول شي ضایع نه شي مړ نه شي ټول امنیتي تدابیر وستا مسؤلیت دی چې د هغې پوښتنه به ته کوې که دې ونه کوله په ورځ د قیامت والا پوښتنه درنه کوي هذا القياس ورونو د اخرت غامه به د ټولو نه ورته خوري هغه امیر غاش دی هغه امیر خیانت کوونکی دی دوکه کوونکی دی د خپل افرادو سره چې د ده تر لاس لاندې وي څلور ویشت ساعته ژوند دی ژوند تیریږي او د ده سره دا غم نه وي چې دا ژوند د شریعت مطابق تیروي او که د شریعت خلاف یې تیروي دغه به فرد که په یو مرکز د مجاهدینو کې موسیقي اروي د فرد هم ګناهګار دی د همدغه ګناه به د دې امیر نه به هم د دې پوښتنه کېږي که دغه فرد فرض مونځ صحیح نه کوي د نبی علی السلام سنتونه ماتوي ډوډۍ د سنت خلاف ده خوب د سنت خلاف دی گفتار د سنت خلاف دی قاتل دی خلک وژني بې ګناه خلک د خلکو مالونه لوټ کوي یا اغلا کوي د دې پوښتنه به په ورځ د قیامت د دې مسؤل نه کېږي ځکه چې نبی علی السلام فرمایي ثم لا یجهد لهم وینصح او بیا دی ورته اجتهاد نه کوي د هغې د بهبود په خاطر باندې د هغې د ښېګړې په خاطر وینصح او نصیحت نه ورته کوي کینوي نه دا ورته نه کوي چې جهاد ته راغلې ټوپک ورکړي باروت ورکړي خو دا ورته نه کوي چې په دې ټوپک به ته څوک ولې هغه سبا خپله بدمعشي ورباندې کوي هغه سبا خپل انتقامونه ور باندې وباسي په دې ټوپک باندې د بیت المال په ټوپک باندې هغه سبا په خپل قومانداني په خلکو باندې مني هغه سبا ځي عوام په تنګ کوي او عوامو باندې بدمعشي او ظلم شروع کوي ورونه د دې مسؤل همدغه امیر دی کوم امیر چې د ته ټوپک ورکړی دی ثم لا ينصح نصيحت نه ورته کوي مونږ د هغه په طریقه باندې برابر نه دی عبادت په طریقه باندې برابر نه دی او ورسته د هغه نه که په مسلمانانو باندې په مجاهدینو باندې څناورین راځي د دې ګناهونو په وجه باندې ورونو دا تاسو ته معلومه ده ویل دي په حدیثو کې چې د مجاهد د ګناه په وجه باندې د جنگ نقشه بدلیږي په جنگ احد کې په غزوه احد کې چیرته چې نبی علی السلام په قیادت کې غزوه کیږي د نبی علی السلام صرف د یو سنت مخالفت ته شو نبی علی السلام څو کسان ته وی چې 50 کسان په سر باندې عبد الله بن جبیر مقرر کړو چې کومګ شکست وخړو او کفت هم کوله تاسو په میدان ته نه راکوزیږئ یو څو کسانو د نبی علی السلام د دې سنت مخالفت وکولو کله چې کفار شکست وخوړو هغه راکته شول میدان ته راکته شول الله رب العزت د دې په وجه باندې په زړونو کې رعب الله رب العزت واچول د صحابو ګټلي جنگ نقشه بدله شوه اویا کسان شهیدان شول کله چې صحابه ویل چې یا رب موږ سره څه وشول ولې دا دا څومره غټ ناورین باندې واوښتو د قرآن آیتونه راغلل چې دا په دې وجه باندې چې ستاسو لاسونو کې څه کړی و دا مسله تاسو د نبی علیه السلام د سنت مخالفت کړی و د امیر اطاعت هم پکې ونه کولو او د پیغمبر د سنت مخالفت هم وکولو نن هغه مجاهدین چې په مراکزو کې د سنت مخالفتونه کوي، ظلمونه کوي، حقوق العباد مرتکب کېږي، يو طرف ته هغه خپله ګنهګار، بل طرف ته ورونه د دې ګناه به د امير په غاړه باندې هم وي، بل طرف ته هغه لوی ناورين چې د دې نه لوی ناورين دی چې په دې ګناه باندې راځي او هغه مدد د الله مدد لرې کېږي او مصيبتونه په مسلمانانو باندې راځي، بنديګرۍ پرې راځي، شهادتونه پرې راځي، شکستونه ورباندې راځي، د مجاهد د اعمالو په وجه باندې که دغه امير د خپل مجاهد لپاره کوشش نه وي کړی، لا يشهد لهم وينصح نه جهد ورته کړی نه نصيحت ورته کړی نو دا امیر کمری په دې حالت کې دته مرګ راغی په داسې حالت کې ممري چې دا خیانت کوونکی دی د خپل اولاد د خپل مجاهدینو سره دی او په دې خیانت په حالت کې کمړ شو نبی علی السلام په یو روایت کې فرمایي چې حرم الله علیهم الجنه په داسې په داسې امیر باندې الله رب العزت حرام جنت حرام کړی دی په دې بل روایت کې راځي لم يدخل معهم الجنه سبا ته به دا مجاهد شهید کېږي جنت ته به ځي خو دا امیر به ورسره جنت ته نه ځي په ده باندې به جنت حرام وي دا به ځي یو ځل دوزخ ته په دوزخ کې به د خپل ګناهونو ټولو ګناهونو سزا به ګالي مجاهد به یې رسېدلی خدای به د هغې نه وروسته ورپسې د تر هغه وخته پورې به جنت ته نه شي ورتلی تر څو پورې چې د خپلو ګناهونو سزا په دوزخ کې نه وي خوړلې نو محترم ورونو د نبي علیه السلام دا حدیث راځي په ځان باندې عملي کړو هر سړی اولاد لري د اولاد د اولاد د هدایت د تربیت غم باید وخوري دا د خپل کوشش وکړي نور هدایت د الله رب العزت په لاس کې دی امیر د خپل کوشش وکړي که چیرته یو امیر خپل مجاهدینو ته نصیحت وکوي خپل پلار خپل خپل اولاد ته او میړه خپل ښځې ته نصیحت وکوي د نبی علیه السلام شریعت ته او ثقافت اسلامي ورته وکوي وروسته د هغې نه د ځوانۍ نه وروسته که د هغې لور خدای ناخواسته بېلارې شوه زوی یې بېلارې شو په ورځ د قیامت دا پلار مسؤول نه دی که د دې نه وروسته د امیر لاندې چې کوم مجاهدین دي سبا ترې نه قتل وشو غلا ترې نه وشوه حرام مرتکب شو خو دا ورته نصیحت کړی و دې تربیت شرعي کړی و وروسته د هغې نه د امیر په دې باندې مسؤول نه دی نو زموږ ستاسو نه ورونه هر یو مسؤول دی د چا به اولادونه یي څوک به د اسلامي د اسلامي تحریک او جهادي تحریک د طرف نه په یو شي باندې مقرر یا په پنځو کسانو یا په لسو یا په دوه کسانو یا کېدای شي د دین وروسته د ژوند په دې پړاو کې د جهاد په دې اوږدو کې کېدای شي مسؤلیتونه ورته وسپارل شي نورونه دا حدیث زموږ ستاسو په ذهن کې باید وي چې اول د امارت نه د مشرۍ نه داسې ځان وساتو لکه انسان چې لکه انسان چې د اور نه ځان ساتي خو که چېرته د مسلمانانو د امیر د وجې نه په موږ باندې د هغې طاعت واجب دی زموږ په اوږو یې راوغورځولو نو دا حدیث باید د خپلې سترګو سره داسې خپل سترګو نصب العين باید نصب العين باید وګرځو د خپل سترګو مخامخ باید دا لوحه لوحه را ځوړند کړو چې د هر څه نه مخکې چې کوم مجاهد زما لاس ته راځي زه به د هیڅ شي غم نه خورم تر څو پورې چې د دین د دین غم مې د هغې نه یې خوړلی د هغې سوره فاتحه د هغې مونځ د هغې دعاګانې د هغې سنت د هغې اسکار د هغې تهجد د هغې عبادت اول به د دې غم خورم د حرام او د حلال غم به یې خورم فقه الجهاد به هغه ته ورښیم د قتل او د قتال آداب به غږ ته ورخیم ورسته د هغې نه به د هغې نور حقوق ادا کوم که مې د دې غم وخوړلو ورسته د هغې نه زما د مجاهد خدای ناخواسته په څه وجه باندې ګمراه شو زه عند الله بیا مسؤول نه یم خو که مې د سره د دې غم ونه خوړلو او د دې قوت ما سره شته یا خپل عالم یم ورزده کولی شم یا زه عالم نه یم عالم ورته راوستلی شم خو دا کار ما ونه کولو نو په ورځ د قیامت یو ورځ خو ما باندې مرګ راځي په کومه ورځ چې زه مړم کېدای شي د زما مجاهدین نیک کارونه وکړي ټول جنت ته لاړ شي خو زه به جنت ته ورسره نه ځم بیا زه به دوزخ ته ځم ځکه چې نبي علیه السلام فرمایلی دي او د الله نبي د الله نبي او د الله رسول په خبرو کې مبالغه نشته ده نبی علی السلام تهدید به ځای نه کوي نبی علی السلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی علی السلام چې څه فرمایي الله ورته ویلي دا چې نبی علی السلام فرمایي چې حرم الله علی الجنه دا الله ورته ویلي چې په داسې سړي باندې جنت په حراموم کوم کس چې د خپل رعایت سره خیانت کوي نو الله رب العزت ته موږ تاسو ته د رعایا او د خپل رعایت د اولاد او د مجاهدینو د تربیت د سلیم د سالم تربیت توفیق راکړي او الله رب العزت زموږ هغه امیران چې د خپل مامورینو د تربیت خیال نه ساتي الله رب العزت د دوی مغفرت وکوي او الله رب العزت دوی خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او الله رب العزت هغه مور پلار چې خپل اولادونه د خپل اولادونو تربیت نه کوي بلکې دوی دغه د گمراهي سبب ګرځي الله رب العزت د دوی مغفرت هم وکوي الله دې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړو ورونه اخره خبر په دې حدیث کې د عمراو په باره کې د امیران چې ورونه کله امیران کیږي د امیران ورونه د یو امیر په وجه باندې امیر کیږي ځکه سمع تا حدیثونه تاسو وویل یو امیر راځي تا امیر کوي د هغې اطاعت په تا باندې لازم دی واجب دی فرض دی خامخا به یې منې وروسته د هغې نه دغه امیر ورونو چې کله امیر کیږي په موږ تاسو باندې څه په خاطر باندې په خا... زموږ استادو د چلولو په خاطر باندې د امت مسلمه د مصلحتونو په خاطر باندې هغه امیر کیږي ورونو خصوصا په نن زمانہ کې نن په نن زمانہ کې چې عمرا امیران کومه قرباني ورکوي افراد هغه قرباني نشي ورکولای نن همدغه امیران دي چې د جهاد په وجه باندې د دنیا مطلوب خلک ګرځېدلي دي د څه په وجه باندې د خپل تجارت او د اولاد په خاطر خو نه دي شوي خو د دغه دین په خاطر باندې د دغه جهاد په خاطر باندې قرباني ورکوي د چا قیادت کوي د جهاد قیادت کوي د دښمن په نظر کې ورځي دښمن اعلانوي عکسونه یې په هر ځای کې ځوړندي د دنیا د ټولو نعمتونو نه دا امیر نور محروم شي د مور او پلار د دیدن نه دی محروم دی د اولاد د د تربیت او د اولاد د د خواږه ژوند نه دی محروم دی د هغې د دیدن نه دی محرومه د خوراکونو د آرام ژوند نه دی محرومه یا ځنګل یا په غرونو باندې سر وي او که چېرته بندي کېږي د ټولو نه اشد عذاب همدغه امیر ته ورکول کېږي ورونه د څه په خاطر د دین په خاطر د مسلمانانو د مصلحت په خاطر باندې فلهذا په دې امیرانو باندې باید زړه وسوځو دا امیران باید د دې لاسه پښې باید جوړ شو په غیاب کې باید دعا ورته وکړو چې یا رب مغفرت یې وکړې چې داسې نه خپل حقونه باید ورته وبکړو چې یا رب زما په حق دې که نیولی یا رب به یې بکې ځکه که ستا حق کې ورته ونه بکې سبا ته دا امیر مړ کېږي دوزخ ته ځي ستا په وجه باندې ځکه ستا په حق یې کوتاهي کړې ناول کار باید د خپل امیران الله سره دا وعده وکړو چې یا رب موږ خپل امیران بکلي دي دومه خبره ورونو د هغې لاسو پکې باید جوړ شو ځکه یو انسان د یو انسان طاقت محدود دی یو امیر چې د خپل رعایا او اصلاح کوي په هغه صورت کې کولی شي چې شاوخوا دستیار ولري په خپل چاپیریال کې یو داسې کس ولري چې د ده سره مساعد مساعدت وکوي تعاون علی البر والتقوا باید امیر د ټول نه غټ مستحق دی چې د هغې سره په بر په نیکۍ په تقوا کې د هغې سره مساعدت وکوو د هغې لاس پښې جوړ شو تر څو پر هغه د عذاب مستحق جوړ نه شي نو الله رب العزت زموږ ستاسو امیرانو ته هم مغفرت وکوي او الله رب العزت د نبی علیه السلام په دې حدیث باندې امید دی چې د الجهاد خپرندویه ادارې وروڼه مو په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتي او د نوموړې ادارې د نورو خپرونو په لاسته راوړلو کې به هڅه کوي.